اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د خلفاء الراشدین د سیرت اتمه فته محترم ورونو په تېره اوومه پته کې موږ د حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه هغه حالات بیانول چې ده رغضی الله تعالی عنه د دغه ټول قوت، قدرت او پر ټولو ښارو تسلط سره سره د خپل ځان په تأدیبولو کې ډېر شدید او د شدیدو خلقو څخه وو. احنف ابن قیس رغضی الله تعالی عنه وايي. زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې یو سړی په مخه ورغلی هغه سړي ورته وویل یا امیر المؤمنین زما سره ولاړ شه او د فلانی سړي په مقابل کې می کومک وکړه چې زما سره ظلم کړی دی تاسو فکر وکړئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو او آمریت په نورو کارو مشغول دی او اوس یو نفر ورته وایی زما سره راځه چې فلانی ظلم راباندې کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه لکړه چې ورسره وه دغه سړی دوې درې لکړې وواهه او ورته ویل یې کوم وخت چې زه فارغ یم په نورو کارو نه یم مشغوله او د قضا په مجلس کې ناست یم، تاسې نه راځئ، خپل شکایت نه کوئ، مګر کوم وخت چې بیا د دولت په نورو مهمو کارو مشغوله شم، نو تاسې راشئ او کومک راڅخه غواړئ، ولې د قضا په مجلس کې نه راتلې؟ خیر؟ سړی ناراضه او خواشینی بېرته رهي شو. کله چې سړی رهي شو. عمر رضی الله تعالی عنه پښېمانه معلومېدی او ویل، دغه سړی بیرته راولی. سړی یې ورته راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، سړیه! دغه لکړه واخله، دغسې مې ووهه لکه ما چې ووهلې. دا زما حق نه و چې ودې وهم. یو سړی راسي شکایت کوي او زه یې وهم؟ هو! ته خطا وتلې، مګر د وهلو لایق نه وې چې ما ووهلې. دغه سړي، عمر رضی الله تعالی عنه، د خلقو فه حضور او په خپله خوښه وبخښی. سړی خو پر خپله لار ولاړی. مګر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وایی، کوم وخت چی زه او عمر رضی الله تعالی عنه بیرته کور ته راغلو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو، دوه رکعته لمونځ یې آدا کړ، پس له لمانځه یې ځان ملامتاوه او ویل یې. اې د خطاب زو! ته کښته وې الله جل جلاله لوړ کړې، ته ګمراه وې الله جل جلاله هدایت درته وکړي، ته ذلیل وې الله جل جلاله عزتمن کړې او د خلقو مسؤلیت یې ستا په غاړه کې درواچاوه. بیا نو یو سړی درته راغلی ستا څخه یې کومک غوښتی تا وواهه؟ سبا به د الله جل جلاله په حضور څه وایې؟ سبا به د الله جل جلاله په حضور څه وایه؟ خپل ځان یې په چپلاخ وواهه او ملامتاوه. ښه متوجه شئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عادل حاکم د پاره لوړ مثال دی. عمر رضی الله تعالی عنه د قائد او رهبر د پاره نمونه ده. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه قاضي د پاره چې د خلقو په منځ کې حکم کوي لارښوونکی دی. چې هر یو باید د خپل ځان سره په دغه ډول حساب وکړي چې سبا به د الله جل جلاله په حضور څه وایه؟ د دغې جملې څخه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي سبا به د الله جل جلاله په حضور څه وایه؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دین اندازه او د ژوند کولو طریقه معلومیږي. د عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند معیار او ترازو د الله جل جلاله په حضور کې جواب ویل وه. په هر کار کې دغه فکر ورسره وو چې سبا به و رب عز وجل ته څه وایم؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره همیشه دغه فکر ورسره وو چې دنیا د خپلو نعمتو سره تیریدونکې ده او حتما د الله جل جلاله په حضور کې دریږم. سبا به وخپل رب عز وجل ته څه وايه؟ وروڼو! دا هغه عمر دی چې اسلام په ده سره قوي او معزز شو، دا هغه عمر دی چې د ده ورپېدونکو بيرغو ته روم او فارس چې د دنيا لوی لوی قوتونه وه تسليمېدل، خو ده رضي الله تعالی عنه به د هره کاره سره ويل سبا به وخپل رب عز وجل ته څه وايه؟ دا هغه عمر دی چې په لمانځه کې به یې د خلقو امامت کاوه خو ژړا او د ژړا سوګلۍ به یې د آخري صف خلقو اورېدلې. دا هغه عمر دی چې د بیت المال یو اوښ ایله شوی و او ده په هغه پسې ځغستل. حضرت علي رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ویل د خیره یا امیر المؤمنین؟ ده رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، د بیت المال یو اوښ ایله شوی دی په هغه پسې ځم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل، هغه کسان دې ستړي کړه چې تر تا وروسته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، زما دې قسم په هغه ذات وي چې محمد یې په حق سره رالېږلی دی، که په عراق کې د فرات پر غاړه یوه مېږ ورکه شي، په ورځ د قیامت به یې د عمر څخه پوښتنه کېږي. اوس یوه بله عجبه واقعه چې په هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ځان ته ادب ورکاوه واورئ. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې په خلقو کې دې د الصلاة جامعتون غږ وسي. دغه غږ هغه وخت کېدی چې د جنګ د پاره به د خلقو راټولېدل او یو ځای کېدل مقصد و. یا به غنیمتونه وېشل کېده، یا به یوه لویه او مهمه واقعه پېښه شوه، نو به نارې شوه، الصلاة جامعة! او خلق چې به په هر کار کې او هر چېرې وه، هغه کار به یې پرېښاوه او په مسجد نبوي کې به سره راټولېدل. په دغه ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر دغه ږغ وشو او خلق په مسجد نبوي کې سره راټول شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی د الله جل جلاله حمد یې ووایه پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې درود ووایه او بیا یې وویل ای خلقو که زه تاسو لیدلی وای اوس خلقو ته هغه خپل پخوانی حال او خپل تاریخ بیانوي نو ویل که تاسو زما سره وای او زه مو لیدلی وای چې ما د خپلو خاله ګانو چې د بني مخزوم څخه وې پسونه پېول یا څارل اوبه مې ورته راوړې او د هغو پسونه به مې ور اوبه کړه هغو به زما مزدوري یو موټ خرما یا یو موټ اوسکي راکړې دغه زما مزدوري وه دغه خبره یې وکړه او د منبره څخه راکښته شو. خلق په تعجب کې شوه. هغه مهمه ناره، الصلاة جامعة، او عمر رضی الله تعالی عنه یې په دغه کوچنۍ قصه خبروي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې کله کله یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته څه ویلای شوای نو یې ورته وویل، یا امیر المؤمنین! د دې خبرې څخه دې مقصد څه و؟ موږ دې د څه شي لپاره سره راټول کړو؟ فقط دغه دوې کلمې، خطبه، او د خپل ځان تاریخ دې راته ووایه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ویحک! زه یوازې ناست وم، د خپل ځان سره مې فکر واهه، نفس مې راته وویل، ته امیرالمؤمنین یې، ستا او ستا د رب په منځ کې تر تا لوړ نشته، یعنې د الله او مسلمانانو په منځ کې ته یې، نو به څوک تر تا ښه او بهتر وي؟ یعنی نفس می راته وویل په ټولو مسلمانانو کی ته هغه ښه او افضل یې نو می دا اراده وکړه چی وخپل نفس ته د خپل ځان قدر او قیمت وروښیم خلق می راټول کړه او دغه قصه می ورته وکړه چی وخپل نفس ته هغه خپل ځان وروښیم چی زه دونه کښته او ذلیله وم چی د پسو شپانه وم او تنخا می یو مټ خرما یا اوسکی وه. زه دغه شی وم او دغه مې حال وو چې اوس کې به راڅخه ونه شي. تاسې دغه لوی حساب او محاسبې ته متوجه شئ چې حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه یې د خپل ځان او خپل نفس سره کوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سیرت به موږ ته ډیر عجیب او غریب حالات بیان کړي او دغه نرمي يې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وصیت د عملي کولو په سبب وه چې فرمايي، خيرکم خيرکم لاهله وانا خيرکم لاهلي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمايي، په تاسې کې ښه او بهتر سړی هغه څوک دی چې د خپلې ښځې او اولادو سره ښه ژوند او پسته معامله کوي او په تاسې کې زه، یا تر تاسې ټولو زه د خپلې کورنۍ لپاره خیر او بهتر یم. نو دا یوه قصه واورئ. یو د اصحاب کرامو څخه وايي، زه د عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم. ما غوښته چې د خپلې ښځې د اخلاقو څخه شکایت ورته وکړم. یعنې زما ښځې زما سره سخته ګوزاره کول، تندې خبرې یې راته کولې، اواز یې راباندې پورته کاوه، نو زه عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلم غواړم چې شکایت ورته وکړم ښايي ښځې ته مې نصیحت وکړي یا ماته یوه لار راوښیي چې څنګه وکړم خو چې زه ورغلم او دروازه مې ور وټکول په دغه وخت کې مې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور د دننه څخه لوړ آواز واورېدی چې د عمر رضی الله تعالی عنه ښځې په خپله پر عمر رضی الله تعالی عنه آواز پورته کړی دی او عمر رضی الله تعالی عنه چپ دی څه نه ورته وایي. سړی وایي، زه په تعجب کې شوم چې عمر هغه څوک دی چې ټول خلق ځنې بیریږي او اوس د خپلې ښځې په مقابل کې چپ دی دغه صحابي وايي، ما خو یو وار دروازه ور ټکولې وه، خو چې وروسته مې دغه آواز، نقاش، او سوال او جواب واورېدی، تر هغه خپل شکایت تېر شوم او بېرته رهي شوم. مګر عمر رضی الله تعالی عنه هغه د دروازې ټکول اورېدلي وه، نو راووتی او رانارې یې کړه، ویل، سړیه! څه غواړې چې دروازه دې وټکول او رهي شوې؟ ما ویل، یا امیر المؤمنین ما غوښته چې په یوه موضوع کې خبرې درسره وکړم خو اوس هغه موضوع حل شوه څه نه وایم عمر رضی الله تعالی عنه راته ټینګ شو او ویل ووایه څه کار دې وو نو ما ورته وویل یا امیر المؤمنین زه راغلم چې د خپلې ښځې د اخلاقو شکایت درته وکم خو ما ولیده یا مې واورېده چې ستا ښځه هم دغسې وه کالي یې راپرېولي دي، خواړه یې راتیار کړي دي، اولادونه یې راتربیه کړي دي، کور او بستر یې راپاک کړي دي او د دغو ټولو څخه هیڅ شی پر دې نه دی واجب، نو د دغو ټولو حقوقو په مقابل کې د دې د دغه لوړ اواز تحمل ونه کړم؟ وروڼو! دا و ټولو خلقو ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه تعلیم او لارښوونه ده. واقعا هم ښځې ډېرې لويې او مهمې وظيفې اجرا کوي الله جل جلاله دې د خير جزا او بدله ورکړي ښځو لره پر نارينه ډېر احسانونه شته که یو انسان د ښځې په خدمتو کې فکر وکړي او هغه کارونه وسنجوي چې ښځه یې د خپل خاوند د عزت لپاره انجاموي نو به هغه انسان د ښځې تر ډېرو غلطیاو ورتېر شي او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقصد هم دغه کارونه وه چې هغه صحابي او موږ ته یې راوښول چې په حقیقت کې دا هغه مفهوم او مقصد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه یې زده کړی دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی مګر بد بختانه نن ورځ زموږ په ټولنه کې ډېر داسې خلق شته چې خپل نارینه توب نه پر بل چا ښکاره کولای شي او نه یې ښکاره کوي بېله د خپل کور پر ښځو په دباندې کې میږوي خو کور او د ښځو منځ ته چې راشي زمری شي دا خو یې د همت او مړانې طرف دی که د دیانت او مسلمانۍ د اړخه ورته وګورې، د باندې عابد او زاهد وي، خو دننه په کور کې ظالم او فاسق وي. الله جل جلاله دې دغسې کسانو ته هدایت وکړي. موږ ټول باید د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او د هغه د اصحاب کرامو څخه، د دغه قدوه او رهبرانو څخه تعلیم او زده کړه وکړو. ځینې کسان داسې فکر کوي چې کورنی ژوند بې له وهلو، ښکنځلو او آز کښلو څخه نه اداره کېږي، مګر په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې خیرکم خیرکم لاهله، وروره! ته تر عمر رضی الله تعالی عنه نه یې قوي، ته تر عمر رضی الله تعالی عنه نه یې شدید، مګر هغه شدید او قوي عمر په خپل کور کې او د خپله اهله سره په دغه اندازه رقیق او لین پوست او نرم و، د نیکانو نیکي نیکان مني، نو ته هم د خپلې ښځې نیکي مه هېروه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زهد او تقوا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دنیوي ژوند کې زاهد او متقي و، ډېر عظیم زهد او تقوا، عفت او پاکي یې درلوده. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وايي، د عمر بن الخطاب ازار یا لونګ مې ولید چې په هغه کې یوویشت پینې وې. زموږ او ستاسې په کالو کې پینه خو څه کوې چې اوتو سوي نه وي نه یې اغوندو. خپله ږیره یې نیولې ده او خپل ځان ته وایي عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن په والله یا به ته په خپلو کارو کې د الله جل جلاله څخه بیریږې یا به د قیامت په ورځ عذابونه درکوي هغه صحابي وايي، ومې لیدی چې په ډېر شدت سره ژاړي، وايي زه د دې لپاره ورغلم چې دغه ژړا پر سپکه کړم او پوښتنه مې ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ ده رضی الله تعالی عنه راته وویل، هغه حدیث مې ژړوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه اورېدلی دی چې ویې فرمایل، ما من امیر یلی امرالمسلمین ثم لا یجهد لهم، وينصح الا لم يدخل معهم الجنه رواه مسلم يعني داسې امير او حاکم نشته چې د مسلمانانو حکم د ده په لاس کې وي او بيا دی د دوی لپاره کوښښ ونه کړي او ځان د هغو لپاره ستړی نه کړي او مسلمانانو ته نصيحت ونه کړي مګر د دوی سره به جنت ته نشي داخل هغه صحابي ورته وويل نو ته ولې ژاړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، د عمر بېره دا ده چې مسلمانان به جنت ته ننوځي او عمر به اور ته ننوځي، ځکه ما د دوی دپاره نه کوښښ کړی دی او نه مې ځان ستړی کړی دی. وروڼو! دغه هره قصه زموږ او ستاسې د ټولو د ژوند دپاره لوی عبرت دی، لویه تجربه ده ځانونه مه بې خبره کوئ، د آخرت د اوره څخه وبېرېږئ. عبدالله ابن عامر ابن ربيعه رضي الله تعالی عنه وايي، د حج فه سفر کي د مدينې منورې څخه تر مکې مکرمې پوري د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ملګری وم او بيا له هغه طرفه هم يو ځای ورسره راغلم خو په ټوله لار کي د ده دپاره نه خيمه ودرول سوه او نه بل داسې تعمیر وو چې د هغه په سایه کې دې کښېني، بلکې شړۍ به یې پر یوه درخته واچول او تر هغه سایه لاندې به ناست وو. بشار ابن نمیر رضی الله تعالی عنه وايي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه راڅخه وکړه چې موږ په دغه حج کې څونه مال مصرف کړی؟ وايي ما ورته وویل، پنځلس دیناره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، موږ په دغه مال کې اسراف کړی دی. تاسې به دغه سړي ته وګورئ چې د قیصر او کسرا د خزانو مالونه د ده تر چارچوبه پورې ورته راغله او دی د دشت او صحرا د ګرمو لمبو په منځ کې حج ته ځي، خو د ځان لپاره د سفر ضروریات نه اماده کوي. د دښتو تاوده بادونه او د غرو بلېدونکي توشونه داسې زغمي لکه نور عادي انسانان چې یې تحملوي او په ټوله سفر کې پنځلس دیناره مصرفوي او بیا هم وايي موږ اسراف کړی دی. د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیرالمؤمنین وګرځي د تجارت په کار مشغوله و، د خپل ځان او خپلې کورنۍ مصرف یې په خرڅولو او رانیول او رانیولو برابراوه. کوم وخت چې د خلافت وظیفه پر غاړه ور واچول شوه، نو یې د بیت المال څخه د ځان لپاره دونه تنخوا مقرره کړه چې د ده او د ده د کورنۍ شپه په تېرېده. خو د وخت په په تېرېدلو سره د ده د کورنۍ شمېر زیاتېدی، همدارنګه یې ضرورتونه ورسره زیاتېدل. خو په وروسته کې چې بیا د مسلمانانو په بیت المال کې مالونه زیاتېدل پر هغه اندازه یې د ټولو مسلمانانو که په مدینه منوره کې وه که تر مدینې منورې د باندې وه تنخاوې هم ورزیاتولې مګر د ځان په باره کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې خپله تنخوا دې یو درهم هم زیاته کړي. تر څو د ده رضی الله تعالی عنه ملګري په دې خبر شوه چې امیر المؤمنین د خپل خرڅ د پاره پور اخیستلو ته مجبور دی، نو د اصحاب کرامو څخه څو نفره سره یو ځای شوه چې په هغو کې عثمان، علی، طلحه، زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم وه. پر دې يې اتفاق وکړ چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په دې باره کې خبرې وکړي چې خپله تنخوا دې هم زياته کړه مګر دوی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هيبت او دبدبې په سبب نه شوای کولای چې په دغه باره کې مستقيمې خبرې ورسره وکړي ځکه دوی ته دا ور معلومه وه چې اميرالمؤمنين په دغه مسئله کې ډېر شديد دی او په قهر کېږي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل چې ددغه کار اصلاح به په غیر مستقیم ډول سره وکړو نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها ته ورغله او ویل ته دې د پلار سره په دغه باره کې خبرې وکړه مګر هو دغه زموږ حال به پټ ساتې حفصه رضی الله تعالی عنها هم خپل پلار ته ورغله، په بېره او په احتیاط د خرڅ او مصرف په باره کې خبرې ورسره کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، د دغو خبرو د پاره چا را لېږلې یې؟ هغې ویل، هیچا. ده رضی الله تعالی عنه وویل، بلکې د دغو خبرو د پاره بل چا را لېږلې یې؟ که مې هغه خلق وپېژندل، حساب به ورسره وکړم. او بیا یې خپلې لور ته وویل، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه وې، هغه ستا په کور کې څونه لباس درلود؟ هغې وویل، دوه لباسه. ویل، هغه د ده صلی الله علیه و آله وسلم هغه ښه خواړه څه شي وه چې تا لیدلي دي؟ دې ویل، اوربشینه ډوډۍ چې په غوړو به یې غوړه کړې وه. ویل ستا په کور کې د هغه علیه صلات وسلام فرش څه شي وو؟ دې وویل، یوه پنډه شړۍ چې په دوبي کې به مو اوارول او په ژمي کې به مو نیمه لاندې اواره کړه او نیمه به مو سربېره راباندې واچول. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا حفصه! وهغو کسانو ته چې ته یې رالېږلې یې زما له طرفه ووایه، زما او زما د دوو ملګرو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابوبکر مثال داسې دی لکه درې نفره چې غواړي چې پر یوه لار ولاړ شي. هغه اول نفر رهي شو، د لارې خرڅ یې ورسره واخیست او منزل ته ورسېد. بیا هغه دوهم نفر پر هغه لار پسې رهي شو، دی هم و هغه اول ته ور ورسېد او د هغه سره یو ځای شو. او بیا درېیم پسې رهي شو، اوس نو دغه درېیم نفر که د هغو پر لار پسې ولاړ او د هغو متابعت یې وکړ و هغو ته به ور ورسېږي او که پر بله لار رهي شو د هغو سره نه شي یوځای کېدلای. اوس نو تاسې ووایاست چې آیا داسې خبرې او الفاظ شته چې پر دغه عجیب کیفیت دې د تبصرې پر ډول وویل شي؟ هېڅکله نه. دغه موضوع به بې له تبصرې پرېږدو. د حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د هغه لویو او عجیبو کارو څخه چې په تاریخ کې مثل نه لري هغه قصه ده چې حضرت عثمان ابن عفان رغضی الله تعالی عنه یې روایتوي. عثمان رغضی الله تعالی عنه وايي، زه زما په هغه باغ کې وم کوم چې په عالیه کې وو. وروڼو! عالیه د مدینې منورې په شمال کې یوه منطقه ده چې یو څه لوړه ده او هلته باغونه وه. د باغو تر شا نور ټول وچ دښت او صحرا وه. نو دغه عالیه ته به خلق د تفریح لپاره ورتله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لکه تاسې ته چې در معلوم دی د اغنیاوو څخه و. دغه د عالیه په منطقه کې باغونه درلوده. نو عثمان رضی الله تعالی عنه وايي، زه به یوه باغ ته د تفریح لپاره تللی وم، دوبی او د ګرمۍ موسم و، خو په دغه ورځ ډېره زیاته او شدیده ګرمي وه، وخت هم د غرمې دی. وايي، لیرې په دښت کې مې یو سړی ولید چې دوه اوښان یې رارهي کړي دي او دا داسې ورځ وه چې مځکه د ډېرې ګرمۍ په سبب داسې معلومېده لکه حشرات چې په هوا پر ګرځي. دا هغه حالت دی چې د ډېرې ګرمۍ څخه سترګې پر مځکه برېښي، نو څوک چې مځکې ته ګوري تر سترګو یې شیان ګرځي او او مځکه داسې معلومېږي لکه د مځکې پر مخ چې حشرات یا کمپلۍ په هوا الوتي وي. ټکنده سره غرمه ده. دغه ګرمي هغه چا ته معلومېږي چې د مدینې منورې ګرمې لیدلې وي، خاصتاً په دښت کې. عثمان رضی الله تعالی عنه وايي، ما د خپل ځان سره وویل، دغه سړي ته څه پېښه ده؟ که یې یو څه صبر کړی وای، دغه د د غرمې ګرمي به تېره شوې وای او د لمر حرارت به هم لږ څه کم شوی وای، بیا به راوتلی وای او په اوښانو پسې به ګرځېدلی وای. اوښان چې هر څونه لرې تللي وای، د دغې منطقې څخه نه وتل. زه په دغه فکر کې وم چې سړی یو څه را نږدې شو. عثمان رضی الله تعالی عنه وایي، د خپلو نوکرانو څخه مې ویوه ته وویل، دغه نفر څوک دی؟ هغه ویل، یو سړی دی، خپل پټو یې پر سر پېچلی دی او دوه اوښان یې را رهي کړي دي. د لرېوالي په سبب یې نور نه شوای پېژندلای. وروسته هغه سړی نور هم را نږدې شو. عثمان رضی الله تعالی عنه بیا و هغه نفر ته وویل، ورته وګوره، اوس یې پېژنې؟ هغه چې ورته وکتل ویل، هو! دا امیرالمؤمنین دی. عثمان رضی الله تعالی عنه په تعجب کې شو، غواړي چې اوس به خپله ورته وګوري، ایا دا د منلو وړ ده چې امیرالمؤمنین دې پخپله په دغه ګرمي کې راوتلی وي او په دغه دښت کې دې ګرځي؟ عثمان رضی الله تعالی عنه وايي، تر کلکین مې سر ور وایست چې زه یې په خپله ووینم، وايي، په والله د ګرمۍ د ډېره شدته څخه مې سر د باندې نه شوای ور ایستلای، د دغه دښت څخه د اور لمبه را پورته کېده لکه د تناره په خوله کې چې ور ننوځم، چې سر مې ور وایست دغه زهرناکه لمبه وه، بېرته مې سر ننه ایست، د ګرمۍ د شدت او حرارت څخه سر نه شم ور ایستلای. نو وايي دالته مې انتظار کاوه څو عمر رغضی الله تعالی عنه د کور و څنګ يا بغل ته راورسېدی زه خو دباندې نه شوای وروتلای نو مې د کوټې څخه ورنارې کړه يا امير المؤمنين دغه د ګرمۍ په وخت کې د څه شي دپاره راوتلی وې؟ عمر رغضی الله تعالی عنه راته وويل رامعلومه شوه چې د صدقې د اوښانو څخه دوه اوښه ورک شوي دي نو راووتم چې پسې وګرځم او پيدا يې کړم. بیرته یې هغه د حما و منطقې ته وربللم. حما و هغې منطقې ته ویل کیده چې د اوښانو د ساتنې لپاره ټاکل شوې وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل، او ما وویل که یې اوس پریږدم و خونیکۍ ته یې وځنډوم ممکن دغه دوه اوښان مړه شي او بیا به الله جل جلاله د دغو اوښانو پوښتنه راڅخه کوي. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته اوس راشه په سایه کې کښېنه او دغه کار به دې نور زه در وکړم، یعنې نوکران شته د هغو څخه به یو نفر اوښان و حما ته بوځي. وايي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راته وویل، ته دې خپلې سایې ته ولاړ شه. عثمان رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل، زما سره نفر شته هغه به دغه کار وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل، ته دې خپلې سایې ته ولاړ شه. او دی رضی الله تعالی عنه رهي شو. عثمان رضی الله تعالی عنه د دغه عجیب حالت څخه په حیرت کې و او هغو ناستو خلقو ته یې وکتل او ویې ویل، که څوک غواړي چې و قوي امین ته وګوري نو دې عمر ته وګوري. یوازې دا نه بلکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول ژوند دغسې و او د الله جل جلاله څخه یې د دوو اوښانو په باره کې دغسې او دونه بېره وه، دا یې حرص و چې دغه کار د هغه بېرې په سبب چې د الله جل جلاله د حساب څخه یې درلوده په خپله وکړي. آیا تاسې یو قائد او رهبر، یو مشر او رئیس، لیدلی دی؟ چې په دغه اندازه دې د الله جل جلاله څخه بېرېږي او د خپل ځان سره دې د انسانانو او حیوانانو په باره کې دغسې دقیق حساب کوي؟ خیر د هجرت په اتلسم کال د اسلام په تاریخ کې ډېری لوی واقعې پیښې شوې دي چې د هغو واقعو د جملې څخه یو ډېره شدیده لوږه او کاختی و چې پر مدینه منوره او پر ټوله جزیرة العرب راغله چې دغه کال د عام الرمادة یا د ایرو کال په نامه سره یادیږي، په عربي کې ایرو ته، رماد، ویل کیږي او دغه کال ته په دغه سبب عام الرمادة وویل شوه چې د مځکې خاوره او رنګ د باران د نه کیدلو په سبب داسې شو لکه ایرې. عام الرماده هغه وخت راغلی چې څلور کاله پرله پسې باران ونشو. په اول کال خلقو صبر وکړ. په دوهم کال خلقو صبر وکړ. په درېیم کال یې هم صبر وکړ. مګر په څلورم کال کې نور نو د صبر کاسه ډکه شوه. هر څه پای ته ورسېده. خوراکي مواد ټول خلاص وه. حیوانات مړه شوه. په ټوله جزیرة العرب کې عامه لوږه وه، ټول خلق د مدینې منورې پر طرف رهي شوه چې ښايي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه مشکل د حلولو لپاره یوه لار را پیدا کړي. نو له هره طرفه خلق راتله او تر مدینې منورې د باندې یې خیمې درولې. قبیلې او قافلې راتلې دلته یې اړول. ډوډۍ او خواړه غواړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه مشکل حل غواړي هره قبیله چې به راغله عمر رضی الله تعالی عنه ته به یې د خپلو مشکلاتو، لوږې او نیستۍ حال بیاناوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ورته ویل تاسې هلته د مدینې منورې تر ښار د باندې واړوئ ډوډۍ او خواړه زه درکوم. دا خبر نشر شو چې عمر رضی الله تعالی عنه خلق قبلوي او خواړه ورکوي نو نو له هره طرفه په زرهاوو زرهاوو نفر مدینې منورې ته راتله او عمر رضی الله تعالی عنه بیا د مصر، شام او نورو ځایو څخه کومک راوغوښتی. د هغو ځایو څخه د کومکو رالېږل هم شروع شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دلته په مدینه منوره کې هر ورځ و خلقو ته خواړه ورکوي د اصحاب کرامو څخه یو نفر چې نوم یې اسلم دی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نوکرانو څخه وو وایي عمر رضی الله تعالی عنه به فرشونه یا سترخانونه اوار کړه خلکو ته به ډوډۍ او خواړه ورکول یوه شپه یې وویل، تاسې یې وشمېرئ چې پر دغه سترخان څو نفرو خواړه وخوړل؟ پس له حساب ورته وویل شوه چې اوو زرو نفرو خواړه وخوړل. ویل، اوس نو هغه نفر چې په خېمو کې دي او دلته نه دي راغلي، هغه چې هلته په خېمو کې ډوډۍ ورکول کېږي، لکه کوچنیان، ښځې، مریضان او ضعیف خلک، هغه هم وشمېرئ. هغه هم وشمارل شوه، څلوېښت زره نفره وه. دا د هغو کسانو شمېر او عدد وو چې د لوږې په سبب مدینې منورې ته راغلي وه، څلوېښت، پنځوس زره نفر او عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ خواړه ورکول. څو ورځې وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نن شپه دغه کسان چې پر دغه سترخان خواړه خوري وشمېرئ. پس له حسابه دا معلومه شوه چې لسو زرو نفرو پر دغه سترخان خواړه وخوړل. او په خیمو کې پاته نفر پنځوس زره نفره وه، دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې خلق نور هم زیاتیږي او هغه خواړه چې دده سره شته هغه هم پر تمامیدو دي نو یې فورا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته چې د مصر والي و لیک او حال ولیږی چې ورته لیکلي یې وه یا عمرو یا عمرو ته او د مصر خلق په نعمتو کې یاست او زما سره خلق د لوږې مري مرګ او مرګ را رهي دی تلوار کوه تلوار عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل ابشر ابشر یا امیر المؤمنین ابشر په عربي کې داسې معنا لري لکه موږ چې په پښتو کې وایو پر دواړو سترګو نو یې لیکلي وه، ابشر ابشر یا امیر المؤمنین، په والله دغه زما لیک به نه در ورسېږي مګر اوښانو به حرکت در کړی وي، دونه اوښان چې سر به یې هلته په مدینه منوره کې ستا سره وي او اخر به یې دلته زما سره وي، یعنې د غذایي موادو ډېره لویه قافله به در ولېږم او واقعاً هم د مصر څخه داسې لوی کومک ورته راغلی چې خلک یې د هغه لوږې تشویش او پریشانۍ څخه خلاص کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه د وچکالۍ په کال هره ورځ د نورو مسلمانانو په ملګرتیا د استسقا د لمانځه لپاره دښت او صحرا ته وتی، د الله جل جلاله څخه یې د باران غوښتنه کول، د استسقا د لمانځه امامت په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاوه او بیا به یې دعا کول خو یوه ورځ یې و هغه خپلې طریقې او دعا ته تغیر ورکړ او ویل ښایي په دغه تغیر سره باران وشي نو یې داسې دعا وکړه الهي په هغه وخت کې چې ستا نبي په موږ کې موجود او حیات وو ستا په نبي مو د باران غوښتنه درڅخه کول او الهی نن ورځ ستا د نبی په اکها د باران غوښتنه درڅخه کوو او په لمانځه کې یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د مخه کوي هغه رضی الله تعالی عنه د دوی د لمانځه امامت وکړي راوی د قصې وایي په والله په اسمان کې هیڅ اوریاز نه و په دغه څلور کاله مو باراني ورېځ نه وه ليدلې. دوی لا د هغه لمانځه څخه نه وه فارغه شوي چې د آسمان په منځ کې ورېځ وليدل شوه او باران شروع شو. اصحاب کرام پر عباس رضی الله تعالی عنه راټول شوه، په غاړه کې يې لاسونه ور واچول او مچاوه يې. هلته د مصر څخه هغه لوی کومک هم راورسېد او دلته په جزيرة العرب کې بارانونه شروع شوه. یوه عجبه واقعه چې په دغه لوږه او کاختي پورې تعلق لري هغه بیان دی چې مؤرخین یا د سیرت لیکونکي یې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چهرې یا د پوست د رنګ په وصف کې بیانوي که یو څوک د تاریخ په کتابو کې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چهره اوصاف وګوري ځینې مورخین وايي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په رنګ سپین، په رنګ سپین پوستی، و او ځینې مورخین وايي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غنم رنګه او توربخن و. اوس نو ویونکی حیرانېږي، چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی و که غنم رنګه؟ او د تاریخ د پوهانو څخه څنګه دغه خطا پېښه شوې ده چې د دغسې مشهور انسان د رنګ په ښوولو کې اختلاف لري. ابن سعد وايي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی او سوروالي ته مایل و او بیا په وروسته کې دغه ابن سعد وايي، عمر رضی الله تعالی عنه تور او غنم رنګ و. خلق په تعجب کې شوه چې عمر رضی الله تعالی عنه سپین وو که تور؟ مګر هغه کسان چې دغه موضوع یې څېړلې او تحقیق یې پکښې کړی دی هغه وایي عمر رضی الله تعالی عنه د مخه تر دغه لوږې او کاختۍ سپین وو او پس له دغه کاختۍ څخه د هغه ډېرې او شدیدې لوږې په سبب او د هغه ډېرې ستړیا په سبب چې په دغه کاختي کې وده رضی الله تعالی عنه ته پېښ شوه تور شو. د کاختي په څلورو کلو کې يې نه غوړي خوړل او نه غوښې. فقط وچه ډوډۍ او تېل د ده خوراک و. په الله يې قسم کړی و چې تر څو خلق د دغه لوږې او کاختي څخه خلاص نه شي، زه به نه غوښې وخورم نه غوړي. دا هېڅکله نه شي کېدلای چې زه به يې خورم او خلق به وږي وي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وايي، په عام الرماده کې، يعنې دغه د کاختي په کال، موږ د عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو چې د ډېرې لوږې په سبب يې په نس کې ګوړهاری شو. نس خالي و، هوا پکښې ګرځېده او ده پر خپل ځان غوښې او غوړي حرام کړي وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل نس په تیرو په ګوته وواهه او ول کوه یې ګوړهاری کوه زما سره بې له تیلو بل شی نشته. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژوند و دا څونه زهد او تقوا د ملت او رعیتو سره همدردي او غمخوردني وه. عمر رضی الله تعالی عنه خپل رعیت او ملت تر ځان د مخه کول د هغو د پاره يې ښه ژوند غوښتی که څه هم دی رغضی الله تعالی عنه په تکليف کې وو. په دغه عام الرماده يا د کاختۍ په کال چې سخته او وژونکې لوږه پېښه وه، يوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې اوښان حلال کړي او غوښې يې د مدينې منورې پر خلقو ووېشی. هغو کسانو چې په دغه کار امر کړ شوي وه د امير المؤمنين د پاره ښې غوښې جلا کړې او غرمې ته يې ورپخې کړې. کوم وخت چې غرمه شوه او سترخان آوار شو، عمر رغدی الله تعالی عنه و خپل مخ ته یوه مجمع ولیده چې د اوښانو بوکونه او اینې پکښې پراته وه. عمر رغدی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې دا د کومه شوه؟ خلقو ویل دا د هغو اوښانو څخه دي چې نن حلال کړه شوه. حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې هغه مجمع یې د خپله مخه څخه پورې وهل وویل، بخن بخن! زه به ډېر بد حاکم یم چې زه یې هغه ښه شی وخورم او خلقو ته یې هډوکي ور پرېږدم او بیا یې هغه خپل نوکر اسلم ته ور ږغ کړه، یا اسلم! دغه مجمع ایسته که، ما ته تېل او ډوډۍ راوړه. تاسې په دغه جمله کې فکر وکړئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، زه به ډېر بد حاکم یم چې زه یې هغه ښه شی وخورم او خلکو ته هډوکي ور پرېږدم. په دغه جمله کې موږ ته هغه مسؤلیت په واضح او ښکاره ډول را معلومېږي چې دغه بې مثله حاکم په خپلو تصرفاتو کې پر ځان لازم کړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ځان د خلکو څخه یو نفر باله، ځان ته یې د دغه آمریت په سبب خاص امتیاز نه ورکاوه، که څه هم عمر رضی الله تعالی عنه امیرالمؤمنین وو، ځان یې ډېر ستړی کاوه، ډېر کارونه او مسؤلیتونه د ده پر غاړه پراته وه، ده کولای شوای چې خپل ځان ته په ښو خوړو سره د دې لپاره امتیاز ورکړي چې د خلقو د خدمت لپاره یې صحت سالم او بدن یې قوي پاتې شي. البته دغه زموږ منطق دي او زموږ په فکر دغه منطق پر ځای هم دي مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د داسې منطقو خاوند وو چې زموږ تر قیاس لوړ دي هغه دا حسول چې د ده مسؤلیت د ده څخه دا غواړي چې د خلقو د معیشت ضروریات ورپوره کړي که یې هغه په وسه نه شوه پوره، نو دی باید اول هغه څوک وي چې په دغه لوږه او مشکلاتو کې د خپلو رعیتو سره حصه واخلي. عکرمه ابن خالد رضی الله تعالی عنه او نور روایت کوي چې ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور وه او عبدالله ابن عمر او د عمر رضی الله تعالی عنه نورو اولادو په ټولو و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، که ته ښه خواړه وخورې دا به ستا دپاره قوت وي، ته به د حق او د خپلې وظیفې د ادا کولو دپاره قوي شې. ده رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ستاسې ټولو دغه رایه او نظر دی؟ دوی ویل، هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ما ستاسې نصیحت واورېدی، مګر زما دوه ملګري پر یوه لار تللي دي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابوبکر صدیق وه، که زه د هغو لار پرېږدم او پر بله لار ولاړ شم، په منزل کې نه شم ورسره یوځای کېدلای. یو وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ځینې اصحاب کرام او ځینې تابعین ناست وه، تابعین